څوک چې د الله جل جلاله په لاره کې په داسې شان سره ووځي چې مقصد یې یوازې جهاد فی سبیل الله وي او په الله باندې ایمان او د هغه د رسولانو تصدیق یې په کور کې کښېناستو ته نه پرېږدي نو الله جل جلاله وایي چې زه ورته د دې خبرې ضامن یم چې په جنت کې یې داخل کړم او یا یې هغه ځای ته له اجر او غنیمت سره بېرته واستوم چې ځینې راوتلی وي په هغه ذات قسم چې زما روح د هغه په لاس کې دی، کوم زخم چې د الله جل جلاله په لاره کې چا ته ولګېږي، هغه به د قیامت په ورځ د همغې ورځې په شکل کې راځي چې زخمي شوی و، رنګ به یې د وینې د رنګ په شان وي او بوی به یې د مشکو په شان وي. په هغه ذات قسم چې د محمد روح د هغه په لاس کې دی، که چېرته په مسلمانانو باندې دا ګران نه تمامېدای چې له ما وروسته پاتې شي، یعنې زه غزا ته ولاړ شم او هغوی وروسته پاتې شي، نو زه به له یوې سریې څخه هم چې د الله جل جلاله په لاره کې غزا کوي وروسته نه پاتې کېدم، خو نه زما دومره وس شته چې هغوی هم له ځان سره بوځم او نه هغوی دومره وس لري چې په خپله خرڅه ولاړ شي. قسم په هغه ذات چې د محمد روح یې په قبضه کې دی، زه د زړه له کومي دا خوښوم چې د الله په لاره کې غزا وکړم او ووژل شم، بیا غزا وکړم، بیا ووژل شم، بیا غزا وکړم، بیا ووژل شم. چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري له نهمې نېټې سره برابره ده. تر هر څه وړاندې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. ویاند حامد مجاهد بسم الله الرحمن الرحیم د کونړ په شېګل کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ځمکې او ځنګل پر سر د دوو قومونو شپېته کلنه لانجه حل کړه. د بدخشان په مرکز کې یوې درنې چاودنې د حوزې د مرستیال او دریو قومندانانو په ګډون اتلس تنه پولیس مړه او ټپیان کړل. د نیمروز په خاش رود کې نن هم جګړه روانه وه. تر دې دمه شپږ ارادې پوځي شوبلې او دوه موټر ویجاړ شوي دي او د ننګرهار په پچراګام او بټې کوټ کې مجاهدینو درې ټانګونه او پنځه تنه عسکر له منځه یوړل. اوس هم بشپړ خبرونه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اړوند په چورګام دره کې د اسلامي امارت مجاهدینو د ځمکې او ځنګل پر سر د دوو قومونو خاتون خېلو او دولت خېلو ترمنځ یوې اوږدې لانجې ته د پای ټکی کښېښود. دغه لانجه چې له پنځه شپېتو کالو راهیسې د یادو قومونو ترمنځ روانه وه او ترمنځ یې د زیاتو شخړو سبب ګرځېدلې وه، تېره ورځ د اسلامي امارت د ملکي مشکلاتو او حقوقي دعوو د حل د کمېسیون د مسؤلینو د هڅو په برکت په بشپړه توګه حل شوه. خبر وايي، د سیمې خلکو او د دواړو قومونو استازو د اسلامي امارت له دې اقدام څخه زیاته مننه وکړه. د یادولو وړ ده چې اسلامي امارت د هېواد په ټولو ولایتونو کې د ملکي خلکو د حقوقي دعوو او مشکلاتو د حل په برخه کې په خورا جدیت او ځانګړې توجه سره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. او تر دې مهاله یې په لسګونو وړې او غټې لانجې حل کړې دي چې له امله یې په کلیوالې سیمو سربېره له ښاري سیمو ځخه هم ګڼ خلک د اسلامي امارت اړوندو مسولینو او محاکمو ته مراجعه کوي. د بدخشان ولایت په مرکز کې یوې درنې چاودنې د حوزې د مرستیال او درو قومندانانو په ګډون اتلس تنه پولیس مړه او ټپیان کړي دي. خبر وايي، سهار د یاد ولایت د مرکز فیض اباد د اتمې حوزې اړوند د دې بالا په سیمه کې پر ګوډاګي دښمن د اسلامي امارت د مجاهدینو د یوه ځانګړي تاکتیک له مخې د ځای پر ځای شوي مین په مټ درنه چاودنه وشوه. چاودنه داسې مهال ترسره شوه چې د دښمن ګڼ شمېر قومندانان او پولیس د چای خوړلو لپاره سره یو ځای شوي وو. خبر وايي، په یاده چاودنه کې د حوزې د مرستیال افضل زایر او یوه مهم قومندان په ګډون اته تنه پولیس ووژل شول او په یبتل پاین او سرچنګ سیمو کې د شریرو اربکیانو د دوو قومندانانو فیض او دلاور په شمول لس تنه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په یاده سیمه کې مجاهدینو د یوه ځانګړي تکتیک له مخې د دښمن عملیاتي قوه غافلګیره کړه او دېرش تنه عسکر او پولیس یې مړه او ټپیان کړل شل ارادې ټانګونه، رینجر او نور نظامي موټر یې په بشپړه توګه ویجاړ کړل. د نیمروز ولایت له خاشرود ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړی دی چې نن پنځمه ورځ هم د یادې ولسوالۍ په مربوطاتو کې له ګوډاګي دښمن سره سخته جګړه روانه وه. خبر وايي پرون سهار لس نیمې بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د خیرآباد او زاړه پله په سیمو کې ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو په سنګرونو تعرضي بریدونه ترسره کړل چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ سول او سخته جګړه ورسره ونښته. په جګړه کې سپکې او درنې وسلې وکارول سوې، د ماښام تر شپږ نیمو بجو یې دوام وکړ. د دې جګړې په مهال د خیر آباد په سیمه کې یوه شوبله د راکټ په مټ او درې شوبلې د زاړه پله په سیمه کې د ځای پر ځای سوې ماینونو په مټ ویجاړې سوې. څلور تنه پلي ګوډاګي عسکر یې ځای پر ځای وژل سوي دي. دغه راز سهار د خیر آباد په سیمه کې د ګوډاګیانو دوې شوبلې، یو بلدوزر او یو کاماز موټر په بشپړه توګه ویجاړ سول د ننګرهار ولایت له پچراګام ولسوالۍ څخه مو خبر ترلاسه کړ چې تېره ورځ ماپښین درې بجې د دې ولسوالۍ اړوند د پاس صبر په سیمه کې پر ګوډاګیو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید وسو برید هغه مهال ترسره سو چې یاد عسکر سیمې ته د عملیاتو په موخه راغلل د معلوماتو له مخې د جګړې په جریان کې د دښمن دوه رادې ایم بي ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ سول څلور تنه عسکر پکې ووژل سول او ګڼ نور ټپیان سوي دي بلخوا د نوموړي ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې هم د مزدورو عسکرو پر تېرېدونکي کاروان د مجاهدینو له لوري ناڅاپي برید ترسره شو. برید تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د دې ولسوالۍ په شینواري کلا کې رامنځته شو. خبر وايي د برید په ترڅ کې یو اراده ایم بي ټانګ ویجاړ شوی، یو عسکر پکې وژل شوی او یو بل ټپېدی. او د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې ماپښین درې بجې د همدې ولسوالۍ اړوند د پلا کلي په سیمه کې د مزدور دښمن پر قوه د مجاهدینو له لوري بریدونه وسول. یادې قوې هڅه کوله چې په سیمه کې د مجاهدینو په ضد عملیات ترسره کړي، خو د مجاهدینو له کلک او ځپونکي غبرګون سره مخامخ شوه. د معلوماتو په اساس د جګړې په مهال د دښمن درې عسکر ووژل شول، پنځه نور ټپیان شول. دغه راز د دښمن درې ټانګونه ویجاړ شوي لس د راکټ مرمۍ، دوې مخابرې او یو شمېر نظامي توکي په غنیمت نیول شوي دي. په یاده جګړه کې د لوی خدای جل جلاله په فضل سره مجاهدینو ته هېڅ ډول زیان نه دی رسېدلی. د خوست ولایت په نادرشاهکوټ ولسوالۍ کې سهار لس بجې د شمباوټ په سیمه کې د مزدور دښمن پر عملیاتي قوه مجاهدینو د ځای پر ځای شویو ماینونو په وسیله دوې چاودنې وکړې. چاودنې داسې مهال ترسره شوې چې د یادې قوې عسکر پلې روان وو. د چاودنو په مهال یو عسکر وژل شوی، دوه نور ټپیان دي. همداراز تېره ورځ مازدیګر څلور بجې د صبرویو ولسوالۍ اړوند د ډنډې فقیران په سیمه کې د ګوډاګۍ ادارې پر استخباراتي کارمندانو د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. معلومات ښيي، د نښتې په پایله کې د یادې ادارې څلور تنه کارمندان ځای پر ځای ووژل شول، خو په جګړه کې یو تن مجاهد هم ټپي شوی دی. د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د بسرام، کټل او میداني په سیمو کې له مزدور عسکرو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سختې نښتې ترسره کړې. جګړه تېره ورځ سهار اته بجې هغه مهال پیل شوه چې د دښمن ګڼ شمېر عسکر یادو سیمو ته د عملیاتو په موخه راغلل. خبر وايي جګړې تر ماپښین درو بجو دوام وکړ او په ترڅ کې دښمن سخت وځپل شو او د درنو تلفاتو په لیدلو سره بیرته په شرمېدلي ډول له سیمې وتښتېد. څلور تنه عسکر یې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. دغه راز بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړونده کښې په سیمه کې د نوې درايې له پوستې ګوډاګي عسکر د مجاهدینو د بریدونو له ډاره په تېښته ولاړل. ګوډاګیان وروسته تر هغه وتښتېدل چې وړمه شپه په سیمه کې د وسله وال برید په ترڅ کې د دښمن دوې پوستې فتح شوې او پکې میشت ګوډاګی قومندان کریم هم ژوبل شوی و. او د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې د مجاهدینو خپلمنځي اختلاف هېڅ حقیقت نه لري. د فراه د ګوډاګۍ ادارې چارواکو یوه دروغجنه ادعا کړې چې ګواکې د مجاهدینو ترمنځ اختلافات سته او د بکوا په ولسوالۍ کې خپلمنځي جګړه کړې ده موږ د دښمن دا کاذبانه ادعا په کلکو ټکو ردوو او وایو چې دلته یوازې د اسلامي امارت مجاهدین وجود لري نه دلته کوم پردي او خپل سري کسان سته نه هم د مجاهدینو ترمنځ کومه ستونزه دوی او ورته راغلي بې موراله باداران یې په ګډه د دې کوښښ کوي چې د زهرجنو او دروغجنو تبلیغاتو په مټ تشویش ایجاد کړي، خو لله الحمد چې ولس نور د دوی په دې فاسد ذهنیت پوه او له دروغو سره یې بلد دی، هېڅکله به هم د دوی په دا ډول خبرو ونه غولېږي. د میدان وردګ ولایت په سید آباد کې یو مهم سړک جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو خبر وايي د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند د انخي دره کې د اسلامي امارت مجاهدینو د سیمې د خلکو په مرسته یو مهم سړک جوړ او ګټې اخیستنې ته چمتو کړ دغه سړک په یاده سیمه کې د بادام او چنار کلو ترمنځ غځېدلی دی چې په جوړېدو سره د خلکو ګڼ شمېر ستونزې له منځه ولاړې په خبر کې ویل شوي د دې لارې په جوړېدو سره د سیمې خلک زیات خوښ شول او د اسلامي امارت له مسولینو څخه زیاته خوښي وښوده یا د دیوی اسلامي امارت د میدان وردګ ولایت په نورو ولسوالیو کې هم او همداراز د هیواد په ډیری ولایتونو کې د لارو پلونو کلینیکونو او نورو عامه خدماتو سلګونه پروژې تر لاس لاندې نیولې او کار پرې روان دی چې تر دې مهاله یې لسګونه مهمې پروژې تکمیل سوې او د خلکو د هوساینې سبب ګرځېدلې دي. او د هرات په کوشک کونه ولسوالۍ کې اووه دېرش تنه ګوډاګیان مړه او ټپیان دي، اووه شوبلې، رینجر او ټانګونه یې ویجاړ سوي دي. د کوشک کونه ولسوالۍ څخه رارسېدلی خبر وایي چې د ګوډاګي دښمن هغه عملیاتي قوه چې دوې اونۍ وړاندې د یادې ولسوالۍ مربوطه ته راغلې وه، نن مازدیګر پنځه بجې یې د درنو تلفاتو په لیدلو سره له ناکامۍ سره مخ او د تېښتې لاره یې خپله کړه. ګوډاګیان سیمو ته له راتګ سره سم د مجاهدینو له بریدونو او ځای پر ځای شوي ماینونو سره مخ شول چې په مهال یې څلور شوبلې د ځای پر ځای شویو ماینونو، یو ټانک د راکټ په مټ په بشپړه توګه ویجاړ شول، یو ټانک او یو رینجر موټر یې تر غره راولوېدل او په بشپړه توګه له منځه ولاړل. په دې اوږدمهاله جګړه کې پنځلس تنه ګوډاګیان وژل شوي او درویشت نور. افغان یم افغان د امریکا درې سوه عسکر به د شکست خورده رژیم کوم درد دوا کړي د کابل مخ په زیوال او شړېدلې اداره وایي چې بادار یعنی امریکا یې تصمیم نیولی ترڅو د هغوی د ژغورلو او نجات لپاره افغانستان ته درې سوه اشغالګر عسکر راولیږي او ټاکل شوی هغه به په هلمند ولایت کې ځای پر ځای شي له کومې ورځې او شیبې چې د امریکا ولسمشر اوباما په خپله ژبه او په خورا صراحت په افغانستان کې له خپل شکست او ماتې څخه پرده پورته کړه او په مشخص ډول یې د مجاهدینو په وړاندې خپل ناتواني اعلان کړه دغه اعتراف په افغانستان کې په امریکایي غلامانو دروند او تاریخي گزار پریوست د هغوی روحیه یې متزلزله کړه، پوځي او امنیتي پلانونه یې ورنیمه خوا کړل او نور یې له ژبې او خولې دغه اوتې بوتې ترۍ تمې شوې چې ووایي په تېر او یا روان کال کې دوی دا او هغه لاسته راوړنې درلودلې او یا به یې په راتلونکي کې ولري. د کابل رژیم د اوباما له اعلان وروسته په مسلسل ډول له خپلو بدارانو سره تماسونه ټینګ کړل چې که تاسې زموږ د بایللې او پریوتې روحیې په رابطه کوم عاجل اقدام ونه کړئ نو ممکن په نوي کال کې مجاهدین له تیر کال څخه څو برابره زیاتې بریاوې ولري. او د افغان ولس اعتماد او محبوبیت نور هم په ځان باندې رامات کړي. پنتاګون هم په یوه خندني اقدام کې اعلان وکړ چې امریکا یو مخ زړه تورې شوې نه ده، غواړي له خپل اجیر دولت سره مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي او د ژوندي ثبوت په توګه به ډیر ژر پوره درې سوه اشغالګر پوځیان ورولېږي. موږ د کابل شړېدلې ادارې ته وایو چې ستاسې بادار له نه څلوېښتو هېوادونو سره اوږه پر اوږه او د یو نیم لک مجهز او پرمختللي لښکر په وجود کې خپل ټول زور اوبه کړ، دوه تریلیونه ډالر یې ولګول، ستاسې د سیاسي او اقتصادي ملاتړ په خاطر یې لسګونه نړیوال کنفرانسونه دایر او ډول ډول وحشي ستراتیژۍ او پوځي جالونه یې په افغانستان کې پلي او تطبیق کړل خو پایله او نتیجه یې همهغه و چې اوباما پرې شخوند وواهه چې امریکا او ناټو د یوې نیمې لسیزې جګړې وروسته په دې ونه توانېده چې طالب مات او ځواک یې اوبه کړای شي نو چې د امریکا او ناټو یو نیم لک پوځیانو ستاسې واکمني یوازې د کابل په ښار کې هم ټینګه او نافذه نه کړای شوه ولایتونه او لیرې پرتې سیمې خو پر خپل ځای پرېږدئ نو دغه درې سوه امریکایي عسکر به ستاسې د کوم درد دوا او بیا د هلمند په څیر میړنۍ خاوره کې چې هلته لا له وړاندې په زرهاوو امریکایي او برتانوي پوځیان غځول شوي او مغرورې ککرۍ یې خاورې ایرې شوې دي نو که تاسې په دغو یو څو لوغړنو او بګیل شوو پوځیانو زړه تړئ او فکر کوئ چې تښتېدلې روحیه به مو پرې کوشیر او سر راپورته کړي، ښکاري چې دا به مو د سرتمبکۍ او حماقت وروستی حد او پوله وي.